يدخلون في دين الله افواجا چې راضی د الله دین ته توحید ته ډلې ډلې چې مخکې به یو یو راتو فسبح بحمد ربک نو پستو سبحان الله وایا الحمدلله وایا د الله شکریا ادا کوا خپل کار کوا واستغفره او عاجزی کوا نو همیشه الله نه استغفار غواړه انه کان توابا زکه چې الله هم همیشه توبه قبلون کړي